ربط د دې صورت مخکې صورت سره سورۃ الممتحنه کې اعلان د براءت مال مشرکین اوشو چې د مشرکین سره دوستی مکوي هغه سره بایکاټ وکړي نو اوس په دې صورت کې ترغیب ال الجهاد حکم د جهاد ذکر کیږي چې صرف بایکاټ سره کار نه کیږي بلکې پاسې او هغه سره جهاد وکړي دویم ربط سورت الممتحنه کې زجر وو په افعال غیر مرضیه باندې نو اوس په دې صورت کې زجر دې په افعال په اقوال غیر مرضیه باندې هلته په افعال غیر مرجعو باندې زجر و لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء نو اوس په دې صورت کې زجر دې په افعال په اقوال غیر مرجعو باندې لم تقولون ما لا تفعلون د اقوالو مطابق وګرځوي نو خپل افعال اغم د اقوالو مطابق وګرځوي خلاصه د صورت صورت کې درې خطابات ذکر کیږي خطاب اول بیا په دې باندې به توري مثال واقعه د حضرت موسی علیه صلوات و سلام هغه ذکر کیږي بیا دویم خطاب هغه لسم نمبر آیت کې راځي یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم پدې کې ترغیب ال القتال ذکر کیږي سره د بشارت اخروینا بیا دریم خطاب هغه آیت نمبر 14 کې ذکر کیږي یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله پدې کوم ترغیب ال الجهاد دی او پدې باندې طریقه د حواریینو ذکر کیږي او په آخر کې ترغیب ال اتباع النبی صلی الله علیه وسلم پخپل پخلی باندې یو خبره داوا کوي لیکن بیا پخپل نشي کوله لکه سوره بقره کې الله رب العزت دا زورنا ذکر کړی دا اوس دا قصه اول ذکر کیږي به تور توبیخ او دا توبیخ دې په تر کې جهاد باندې یا وګوره بنی اسرائیل او قوم موسی علیه السلام چې کله هغه د جهاد نه پشاش لاله نو په دنیا کې څومره نقصان عموم ده دارنګه سورته مائده آیت نمبر 22 کې چې هغه ترک اتباع د حضرت موسی علیه السلام دا او دا ترک اتباع د پیغمبر ته انتهایی تکلیف رسی په دی باندې فإنا داخلون مونږ دې کلی ته هرگز نه داخليږو تر دې چې دوی په خپل دا کلی راته پریږدي چې چری دوی او قوت لل د دې کلی نه نو بیا وګورمږ څنګه بادرانو داخليږو او کنا نو دا تر کې اتباع وا د پیغمبر د خپل د پیغمبر اکتیس مرتبه ذکر شوی دی او هر ځل د عیسی علیه الصلاة والسلام نسبت هغه مریم ابی ته شوی دی دې کې رد دی په هغه یهودو باندې چې د ده نسب بالکل څه دی پاک او صاف دی دارنګه حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزه و فرمایلا چې تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې کله قوم ته خطاب کوي نو پس سره یا قومي یا قومي سره لیکن چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام خطاب کوي دعوت ور کوي نو یا بنی اسرائیل سره او وروسته راتلونکي پیغمبر چې دی نو هغه بشارت ورکوي لکه عیسی علیه صلات والسلام د تورات تصدیق وکړو هغه نه مخکې راغلی او او د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دراتلو زیره ورکړه محمد رسول الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل او دلتا احمد راغله والد محترم شیخ القرآن نور الله مرقده به ذکر کوله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه نمونه یو عرشی او یو فرشی فرشي نوم محمد او عرشي نوم احمد او چې دواړه مجموعه را جمع کې نو څه محمد هغه چې ډیر تعریف کړي شوی یعنی الله په مخلوق کې ټول نه زیات تعریف د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړ دی اور احمد چې په مخلوق کې ټول نه زیات تعریف چې د الله چا کړ دی نو هغه احمد محمد صلی الله علیه وسلم دی او حدیث مبارک کې مرادي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لی اسماء نو دا شیخ به فرمایله چې دی عیسایانو دوی د محمد صلی الله علیه وسلم تکذیب صرف نه دی کړي بلکې دوی د خپل پیغمبر د حضرت عیسی علی السلام هم تکذیب وکړ او دوی د خپل کتاب د انجیل تکذیب وکړ ولی چې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه بیاست هغه زیره په انجیل کې ورکړو حضرت عیسی علیه السلام ورکړو چې دوی د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي نو دوی سره سره دوی د خپل د کتاب انجیل نه او د خپل پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام نه انکار وکړ ومن ازلم ممن افترى على الله الكذبا سوک دې لوی ظالم دا غچانا چې د الله کورونو نه جمعاتون نه خلق منع کوي او دل درازي ومن ازلم ممن افترا علی الله الكذب سوک دې لوی ظالم دا غچانا چې جوړي په الله باندې درو نو حضرت شیخ القرآن والد محترم نور الله مرقده به فرمایل چې په نوع د مانعینو کې په نوع د مانعینو کې لوی مانع ظالم هغه څوک دی چې د الله د کور نه خلق منع کوي د الله کتاب په مقابله کې منګړت واقعات هغه بیانول شروع کیا د الله د کتاب تکذیب شروع کیا چې په دې سره انقلاب هغه ناراضي اراده کوي چې دوی میټاو کی نور الله رڼا د الله چې قران دې بے افواههم پخپلو خلو سرا پخپلو واقعاتو سرام اګر چه بد ګڼي مشرکان دې ځای پورې خطاب اول او زجر هو لپاره د هغه چا چې ترک جهاد کوي او په هغې باندې یو واقعا به طور مثال حضرت موسی علیه السلام هغه ذکر شو حضرت شیخ په فرمایل چې اصول نجات هغه درې ذکر شلل ایمان به توحید الله دی الله په توحید باندې ایمان راوړم ایمان په صداقت د رسالت د پیغمبر علی صلوات والسلام چې د پیغمبر د رسالت تصدیق وکم وتجاهدون فی سبیل الله او د الله د دین بلندې لپاره چې د هغه جهاد وکم دی نفس قرباني مال خرچ کوي چې دله څه نفع ملاو شي علا تجارتین دی کنه تجارت کې نفع اوس باعي عادت داوي چې دی اول ردی شي مخکې کوي چې دارا نه ختم شي بیا دویم حضرت شیخ نور الله مرکزه به فرمایله چې اموال په انفس مقدم کړي شوی دی ځکه چې عرفن او عادتن دا اموال دا مقدم وی ځکه چې قوام د نفس قوام د نفوسو هغه په څه باندې په اموالو باندې بیا نو اول مالونه خرج کوي اشاره عمده والی ته ده چې هغه سيزونه چې هغه باندې د دوی هغه نفسونه قائم وي دوی هغه د الله په لار کې خرج کوي دریم حضرت شیخ نور الله مرکزو یغفر لکم ذنوبکم اوس درې انعامات مخکې درې اصول د نجات ذکر شلل د کامیابی درې اصول چې هغه درې اصول ته اپناو کړل نو پاغه باندې وتا ته درې انعامات هغه درکړې شي اول یغفر لکم ذنوبکم او بخی الله ستاسو گناهونه